نو دا الله په نام باندې ورکړه وکړي یا ایو الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم ځلق د قیامت دا ډېر لوی شی دی یوم ترونها سوګورې دې لره تزهل کل مرجعه عما ارضعت غافل بشي هر تیا ورکون کی دا غنه چې تیا ور کوي وتضع كل ذات حمل حملها وبزي کوي هر باردار خپل بار لره وتر الناس سکارا یینه با خلق دی اوش او ما او سکارا دی اوش ونی ولکن عذاب الله شدید دا الله عذاب ډیر سخت دی هر کله چې تاسو عذاب او تکلیف راځي نو ولې خلاف ته جګړه د توحید کی شروع کړی دا بے انصاف ظالم منکر ومن الناس من یجادل فی الله فی کتاب الله فی توحید الله بغیر علم بيد ذل ويتابع كل شيطان مريض دار سرکش شیطان بس روان کتب علیه انه من تولاه دا خبره ما مقرر کړې په دې چې څوک سدوسی وکړي فانه یذل دا به گمراه کوي ویا دی را دا د سعید دارنګ نمونه د قیامت مثال یا ایو الناس ان کنتم فی ریب من البعث دته قیامت نه مانی فإنا خلقناکم من تراب په اعتبار د مشر نیکو دا بیان مستور دا څو خبرې دی یاد کا دلائل می بیان کړ ذالک بان الله هو الحق الله بل وانه یحیی آیا الموتى مړی ژوند کوي درې وانه علا کل شان قدیر سالورم وان ساعت آتیت الله رب فی پینزم وان لا یبس من فی القبور دویم باب دې کې څو شپږ خبرې دي بعضې د خلکو نه وایي جګړه کوي په دین د الله کې بې د دلیل وحی نه ولا نه عقلی نه ولا هدن بې دلیل وحی نه ولا کتاب منیر بې د دلیل نقلی نه ثانی آیت بی اړون کې خپل اړخ لره لیبل عن سبیل الله له دنیا خزن ونذيق یوم القیامت عذاب الحریق د نحوی اعتراض خدا دی چې لام د ابتدا دا په مفعول کې نه راځي یذو لمن ضرو او دا لا یذو پکارو منظر اقرب من نفی ها مخکیا پکارو دویم اعتراض دا دی چې مخکی ویلو چې یذو من دون الله مال ضرو مال انکو او یا دا لام زائد دی یدو من ضره اقرب من نفعه تحسین د کلام د پار راغلی دی یا مقدم دی د خپل ځان اصل کلام د څه دی یدو من لضره اقرب من نفعه چونګه دل اثر کلام دی یدو من لضره اقرب نو دا په دې من باندې داخل کړی دی او یا دا یدو چې دا یقول فی القیامه دی دا بیل دی هغه بیل دی یدو فی القیامت قیامت کې به وای لمن ضر اقرب من نفعه دا به وای راوړل ظلام دلته صحیح دی او درستی نه هوا په دې قائل را وز دا چې zarar لاس کې نشته او نه फायदा او به روسته وي zarar نږدې دی کوم zarar او نفع چې نفع کوي الله پاک هغه د ذات مدو سره لګيږي من کان یظن ان ينصره الله دا مثال د مشرک دی یا مثال د منکر رسول دی کله چې مثال د منکر رسول شنو معنا دا ده هغه څوک چې وی چې عقیده لري چې چری امداد نه کوي د دې پیغمبر الله پاک نو زه ځکه نه منم الله د دې امداد نه کوي دنیا او آخرت کې نو الله پاک کوئی فلیمدد بسبب الى السما زی امداد کوم د خپل پیغمبر د دې ځان را ځوړن کی په ورسې د اسمان نه ثم یقطع به دې فری کی فلینظر ودی ګوري هل یې بن قیدو ما یغی آیا به مکر د هغه شی لره چې د غصه دی د منکر رسول وی چې الله د دې امداد نه کوي زه کوم او کدا وی ته کای نو ځان در ازړم دي خامخه کوم یا مثال دی د مشرک هغه څوک چې دا قدل لري چې چری الله زما امداد نه کوي هو زمير من تراجي دی چری امداد نه کوي د دې من چې مشرک دی الله دنیا آخرت کې څه قبل چاته چې غوامه نو الله وی زستا امداد نکو مشرکا او کنا بیا چغی وای نو ځان را ځوړم ته پاس رسې د اسمان نه او به پرې کو ګور چې غصه دي زی ختمي کنه ستا امداد بالکل نکو دا دو معنی کوي علما وکذالک انزلنا آیات بینات وان الله یهدی من یرید امتیاز بین الفرق فی القیامه علم تر ان الله يجوز لو من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب اعتراض راځي چې ډېر خو لږ قلیل من عباد شکور کثیر من الناس کم جنرال وکثیرنا قال العذاب جواب په اعتبار د عمل سره د غلط خل دا ډیر دنیا کې چې کم خل مؤمنان دي او عقیده درسته د توحید او د اتباع سنت او عمل لري دا په اعتبار د عمل سره دا کثیر دي من النار دا معنا ورنه ډیر کم دي ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء دوی ته لار خودل شو په طرف د هغه پاکې وینا او دوی ته خودل شو په طرف د لارې د ستایل شوي ذات طيب من القول نه مراد توحید دی او هدو الى صراط الحمید نه مراد قران کریم دی توحید زکړه او زکه چې قران وسره یا مراد چې کوم دی عمل دی اول نه قول دی قول او عمل ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد مسافر ومن يرد فيه بالحاد بظلم نزقه من عذاب اليم دریم باب و اذ بوأنا ابراهيم مكان البيت الله تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود طعام ورکي هغه محتاج بلا سريتا او فقير تا ثم ليقضوا تفسهم بیا ادا کوي لری کوي هغه خیره د شرک او د کفر په لبیات سره ها تفس په معنا د خیری دی خیره دوه قسمه دی یو د بدن دی غسل وکا او احرام متړ لبیک وایا او یو خیره د معنا دی نو دا دا په لبیک سره احرام وتړاو لبیک اللهم لبیک و ثم لغزو تفسهم بیا ولیو کو نزورهم لوی منقطه په کې احکام الهي منال بلار شي په یو متربیه باندې او د عرفات په ورځ باندې به ودرېږي عرفه له بلار شي او الکو الیو کو نزورهم او دا چې سبا لراشي شپه حنفاء لله غیر مشرکین به ومن یشرک بالله فکانما خر راپریوت من السما ټوټي ټوټي کی و تختیل لره مرغان یا ورځي لره ربات په غجور ځای کی چې جهنم نه ها زکه توحید خو یو لوی مقام دی او ته دا غي ځان شرک دی وکړو پر نه راو ورځي یا کند ته لاړې د کند نه نشرات لې ذالک او من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فخا خبر دار او هر کله چې تاسو نظر نیاز وړاندې کوئ نو په الہکم الہ واحد کله واسلمو یو الله ته وړاندې کوي بل چاته مو وړاندې کوي ها الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا ټول قران کریم هغه د پاره وایي تا علت د جهاد بیانې څلورم باب ان الله یدافع عن الذین آمنوا آیات غالبا اته دې شوم دې قسم دې هغه الله د فقې د هغه کسانو چې ایمان راوړل مصائب حذف د معمول معقول د تامین د پاره دی یا شر د کفارو ان الله لا يحب كل خوان كفور وزن للذين يقاتلون بانهم ظلموا اجازه شوه دا کسان سره چې جنگ سره کولې چې دال قتال چې دوی سره ظلم شوه دی نو به سورته بقره کې او ته وایي بي کوي وان الله على نصر لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير الا ان یقولو دا ګناه او جرم ربنا الله علت د جهاد ولولا دخل الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع عبادت خانه د نسوارا او بیا گلجیت د یهود و صلوات د صابینو ایا د ابراهیم علی السلام و مساج جمعتون د مؤمنان من الدین کشف العیب عن کل کاذب وان كل بدين اتى بالمصائب ولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب فدفقول الله خلق لرباج کافر کو باج مومنان نو لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا دفد وهم جز څنګه حکم ولا ينصرن الله ما ينصرون او نه نبی مگر چې کله قرات به لوستنو شیطان با د په قرات کې خبره واچولا فینسخ الله ما یلقی شیطان نو لری کوي الله هغه وسوسه چې هغه چې ای چې شیطان په خلل پیغمبر کې په قرات ده کې او یا شیطان په خپل ویل او आवाज د دغون دی کو نو دې کې سیده ده چې د سیده او کړه نو مشرکانو سره سیده شروع کړه نو چې روستا صحابه ورته وایي چې پیغمبر راځي څو ویل ویواله لزداد وی تلک القرانی قل اولا و ان شفاعتهن لا ترتجا یل خزه غنیم په شیل خفش نهایت زیات خفشو نو الله پاک دا یتون راولې غل د تسلی د پاره وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي نو نتیجه دار هوا تا کدا ترجمه صحیح شي نو حدیث کی راضی د محمد ابن اسحاق ابن خزیمه نه روایت ته د دې قصې پښتنه ته وشو فقال هذا وزن من الزنادقه دا د زندقان خبره ده امام ابو بکر احمد بن حسین دی اخی وی دا غیر ثابت دی کبیر قرطبی ابو سعید ابن کثیر دا ټول علما وی نور آیاتونه دي چې د دې په خلاف باندې دي او دا بالکل جوړیږي او بل دا چې وه معفوظه نشو معصومه نه ده معفوظه نشو د شیطان د دستور اس پیدا شو او هغه چې کوم دی ګوتی پکې واله وه بیا خو ډیره غلطه شو خرابه اصل کې خبره دا نه ده دا خبره ده تسلی ور کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا ورته وایي چې یو مقام د رسالت دی او یو زما حالت دی یو د مخاطبین او د سامعین حالت دی ستا کار د بیان دی او د سامعین او د مخاطبین کار یا د منلو دی او یا د انکار دی او زما کار چې کوم دی دا د یا عذاب دی او یا پری خودل دی زما کار دا دی او یو د شیطان کار دی هغه وسوسه چی په اعتبار د وسوسې د شیطان سره بعض خلک بچی تی او بعض په غم باندې اخته کا نو معنی اصلي دا ده و ما ارسلنا من قبلک من رسول مم دې لګره مخکستانه هیڅ پیغمبر او نه نبی الا اذا تمنا مگر کله به چې ولس تواه نو القى الشیطان وابچول شیطان وسوسه فی امنیتی په قرات د دکی فی قلوب السامعين زړونو د مخاطبو کې د سامعين په تا چې قرات وای یا بل قرات وای یا بل پیغمبر شیطان براغه وسوسه به واچولا چې دا دروغ وای دا شاعر دی دا لیونه دی دا اوس دا تنخوا خور دی دا رنګ دا خبره چانه دا کړي دا ځان خبره کوي دا سی وسوسه به واچول الا اذا تمنا تمنا رت ول کیږي تمنا کتاب الله اول ليله واخر لاقا همام المقادير ابل ذل تمنا کتاب الله اخر ليله تمنی داود زبور علی رسلی تمنی الا اذا قرآ چې واه به ورسته پیغمبر شیطان براغه وسوسه به واچولا هغه په تقریر کاو پیغمبر د په جوړونو د سامعین مخاطبینو کې ما اورا نو وی د ځان خبره کوي دارنګي تنخواه ول راځي شاعر دی لیوانه دی جادوګر دی ځان له خبره ثم يحكم الله آياته بیا مضبوطی الله پاک خپل احکام حضور د مؤمنانو کې والله علیم حکیم عائلت القاء الشیطان ليجعل ما يلقي الشیطان فتنه چې وګرځي هغه وسوسه جای شي شیطان دا فتنه کا د چا د پاره للذین فی قلوبهم مرض د منافقانو جوړونو لپاره والقاسیت قلوب تور زړه د پاره چې کافر دي دا غي د پاره دا فتنه شي د مسلمان د زړه نه لری کا وسوسه او مضبوط کا آیاتونه ته خپکه غمو پیغمبر استا کار د بیان دی بدل اخیستل ناس ته جمع کار دی مسلمانې دل نه مسلمانې دل دا د قوم او د ولس کار دی وان الظالمین لفی شقاق بعید دی وی دا لږ وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق چې پوي شي هغه کسان چې علم ورکړی شوی چې دا حق دی مې رب کا فیومنو به باور کو کا فتخبت له قلوبهم چې دا قران دی صحیح وان الله على هذه الذين امنوا الى صراط مستقيم بیا د منافقانو د کفار جوړ نه کوي ولا يزال الذين كفروا ذکر منافقهم کافر دي یو ستا کار دی دا بیان دی یو زما کار دی هغه مسلمانی کی کنه یو د دوی کار دی د شیطان او فساد مخه پکېږي دا کیږي دا څنګه کیږي چې ټول مسلمانان کی او ټول د خبرو مني د هر واعظ په تقریر کې شیطان راځي او منډي وهي ها باج الله پاک ملائکه راکوږي کی او هغه منډي را منډي وهي یو لته کوزه کا خبره ده بل لته کوزه کا دارنګ ترغیب ورکړي والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا او به قران و اسلامه امداد کو ذالک بان الله یولج الليل فی النهار دا د مخ سره ولګي بیا ورته وایي ذالک بان الله هو الحق الله لایق د بلنې دی وان ما يدون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير دا دلیل دی د پاره وای علم تر ان الله انزل من السماء ماء لکه په باران چې بادی راځي دا چې په تبلیغ او جهاد باندې مبادی راځي فاز تبلیغ او جهاد وکړه چې ملک شین شي او زرغون شي په توحید باندې او په دین د اسلام باندې ها ان الله انزل من السماء ماء فتصبح ارض مخضره ان الله لطيف خبير دا داغه سره او به دلایل پیش کی الان تر ان الله سخر لكم دا بیانې به مثال پیش کوي دا څوک چې د بل درګاه له منډې وځي او زجر ورکوي د انکار کتاب آیات دعا یې ځکه ویا بدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا واذا تتلى عليهم آياتنا بينات چې ولوسته چې د دې موږ آیاتونه واضح تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر په بجاني مخونو دا کسانو چې کفر کړي دی واله چې ته د قران ډرامه دا هغه تندې تریو شي یقادون یسون بالذین یتلون علیهم آیاتنا قریب معاملو کی هغه کسان چې دوی په دې آیاتونو قران دی واغلي حمله کوي چې دا سره راګیر کوم کول تور ته وای افو نبیکم بشر من ذالکم خبر در کوم تاسو ته په تر حالت دي النار دا مفرد راوړ او حروف سره یو ځای کوه النار لکنار النار من کنار النار فی کنار النار بکنار النار علی کنار تاله به ووري تاله به وور خيږي تاګي به وور بليږي پتا به وور جوخي د پاسه به در باندې ووري النار ذکر مفرد راوړي ته چې موحد ته په غصه او خفه او آیاتونه در باندې بد لګي او پندې دې تریو کړی او بیا کوشش کوي چې زه دې واخلم دا نو قل افو نبيكم بشر من ذلكم ذي حالتنا النار وعده الله الذين كفروا وبئس المصير اوس مثال بیانې یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا له اخر کو بیان شوی مثال تاسو هغه ته کېږي ها هیڅ شی پیدا شي یا راوړي ایو ها حد تنبیه دا معلومه ده چې یو مطلب خبره ده یا ایو الناس ضرب مثلا دا چې مثال زکه وای چې مسله د نظر نیاز ده ها یا خلق بیان شوی تاسو مثال غوړ ورته کېږي ان الذين تدعون من دون الله هغه کسان چې فریاد ورته کوي بې د الله نه لا یخلقو ذبابا چرې نشي پیدا کولی یو مچم ولو اجتمعو له اګر کې اتفاق ورته وکړه ورستاد څه خیال دی چې مچ به څوک پیدا کړي علامه ابن قیم رحمت الله علیه وایي چې دا مثال ذکر راوړی دی چې مچ ناقص الخلقت دی داغه د سترګو په سر باندې زیز مې نشته دی او وای ته زیز مې ولا ورکی نو ورمېږي نه ویلې نو دا سری راوږي دی نو د دې په ځای باندې دې دې ځای کې او دخ په ولا ځای کې ورکړي دي هغه چې کله دا سترګو واندا کینی نو دا دا د ګاټو دا شیشې د صفاقۍ په دې دا او به د جنسي کوي دا شي کوي کوي او به د جنسي کوي دا ورکړي دي مج ناقص الخلقات دی و اشاره دې ته دا چې دا ته ته چې وای هغه ناقص الخلقات شم نشي پیدا کول او ورته شیخ قرآن صاحب دلته یو کتاب راوړ د النامه په نامه باندې وو او جی په کتابو او هغه د هر شي تعریف وکاو او ور غلام دې په داخلول او بیا د خپل خواهش باندې دا غیر هغه کوله معنا کوله بل طبيعت آل کوټوال کوټوالی څه ته وایي فرشته یا جل دا اجل فرشته ده آل قاضي قاضي څه ته وایي میخ درګر میخ خټه کې دا چې نور به ډیر ویل خړې سترګې نیولې هلته ناست دي ټول موږ رومالو سره یې دا تندی موږ کړو وایي یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه که واخلي د دوی نه مچ څه شی نه شي خلاصولی ضعف الطالب والمطلوب هغه چا نه چې غواړي هم کمزوری دی او چې څوک یې غواړي هم ما قدر الله حق قدره دی د الله څه عزت وکړي ان الله لقوي عزيز الله یستجیب من الملائکه رسولا ومن الناس الله به غره کول د ملائکو نه استاج او د خلکو نه پنځیر کې طالب راغی چې قرآن سبحانه اعتراض وکړي چې دا هم مظاهره ده الله یستجیب ومن الناس نبوت کو ختم نه لري کنه ومن الناس هغه جواب وکړ چې دا مضارع په معنا د ماضی د شنور ډیرو ته ویل ملایان او من الناس طالبان به شرا پاتې ده او هغه ته منډه واخیستا سره الله دې ټول ورته مار دې چې کاکا موږ ته کاکا دا طالبان کا غالب پولیس نو وجنی نه پریری خرابې اه اول اخلاص کا بس هغه غاګو کلو سپیکر کې یار طالب سره د چا کار نشته ما تر اورسه راي وسو بیٹه کې کینا یو سات د چیمبر کوم او په قلار چې درس کو شروع شول قران ته ته ویل ای زوم و ته وی دي سبق شروع کا سبق شروع کا چې کو تاسو په قلار وی سو مخ زیاده روان حال دا چې لاړ شاه منصور بابا دا طالبانو ته ویل چې دا خو شیر قران سره را شړلې دي هغه ویل رامي چې هغه را شړلې دي چې ما پرېږدم هغه مې ته وشاړه شیر قران چې ویل چې دا به دی ولې کیږي او ورونو به سر کیږي او دته یو خط لیکلو چې کفاز کفرم به تقلید یا وایته ستان دا کفر په دې چې مشرانو تقلید کوي دا ورته لیکلو هغه رښتیا ده قادیانیا شو به ها دا لا ربوی لاړ دا لیوانیا شو الله یستجی من الملائکه رسولا من النار ان الله سمیع بصیر امور مصلحه بیانې فاقیم الصلاة واتو زکاة واتو سمو بالله هو مولاکم